لومبۍ خبره دا ده چې اصل د اسمون څه ده؟ دویمه خبره دا چې اقسام د اسم څه دي دریمه خبره مسله اختلافیه ده په مابین د متکلمینو کې چې د اسم له مسما سره عینیت ده او که غیریت نو اصل د اسمون کې دوه قول راغلي دي یو قول په دې کې د بصریانو علماو ده دویم قول په دې کې د کوفیانو علماو ده رای د بصریانو علماو دا ده هغه یې چې اسم دا په اصل کې سیمون ده لقبلې د ناقص نه ده واو اختصارا حذف سوی ده په ابتدا کې همزه وصلیه راوړلی سوی ده اسم ګرځېدلی ده قول د کوفیانو دا ده هغه یایي چې نه دا له قبیلې د مثالو نه اسمون ده واو اختصارا حذف سوی ده په ځای د دې کې همزه وصلیه لګېدلې ده نو اسمون ګرځېدلی ده معنی یې په نزد بصریانو بندې د سیمون هغه علوه او د رفعت ده نو اسم تم ځکه اسم ویلې کېږي چې دی عالی ده په اخوینو بندې په هغه نورو قسمینو د کلمې بندې وجه د رفعت او د علوې دا ده چې له نوع د اسم نه جوړ د کلام راځي خو له نوع د اخوینو نه چې اسم یا فعل یا حرف ده له هغه نه کلام نه شي جوړېدلی نو دې وجې نه دی عالي ده په هغه نورو اخوینو باندې چې فعل و حرف ده. په رایه د کوفیانو باندې معنی دا ده چې اسم راځي په معنی د علامې سره نو اسم تم ځکه اسم ویل کېږي چې دا علامه وي په خپل مدلول او مسما باندې خو په دې دواړو قولینو کې صاحبانو راجح کوله هغه د بصریانو ده د رجحان د پاره به تاسو دوه دلیل ذکر کړئ یو دلیل دا ده چې کله مګا دغه اسم هغه رد ک تصغیر لره په تصغیر سره د شی اصل معلومیږي نو تصغیر د اسم دپاره سمیع راغلی وو هغه وسیم نه وو راغلی نو چه کله تصغیر له قبیله د ناقصو نه پیدا سو معلومه شوله چه په اصل کی دا له قبیله د ناقصو نه ده کما قال به البصریون دا له قبیله د مثال نه نه ده کما قال به الکوفیون او دویمه خبره دا ده چې کله موږ په معنا باندې نظر وکړو نو په اعتبار د معنا سره قول د بصریانو راجح معلومېده ځکه د دوی ترجمه او معنا هغه بې غباره بې اشکاله وه او ترجمه او معنا د کوفیانو مورد د اشکال وه کوفیانو باندې اشکال دا راته چې ته یې چې اسم ته ځکه اسم ویلی کېږي چې دا علامه ده په خپل معنا او مدلول باندې نو دغه شان فعل او حرف دام علامه دي په خپل معنا او مدلول باندې بیا خو په کار دا و چې حرف تم اسم ویلی سی وي فعل تم اسم ویلی سی وي ولا قائل به په دې باندې خو څوک قائل موجود نه ده نو دیو جنا دا قول صحیح نه ده اگر که کوفیان جواب کولای شي چې صاحب اعتراض و انعکاس جامعیت یا مانعیت نو دا خو شرط او ضروري په تعریفاتو کې دي په وجه دي تسمیه کې خو دا څه امر ضروري نه ده او دلته خو چې موږ ذکر کړه تعریف خو نه د ذکر کړی بلکې دلته وجه دي تسمیه راوړې ده خو به هر کیف دغه اعتراض اگر که مجاب ده خو لیکن مفید لپاره د ځواب خو یقیني ده مورس لپاره د ضعف خو یقیني ده یا به الفاظ دیګر تعبیر دا وکړي چې هغه ترجمه او معنا چې هغه خالد له ورود الاشکال نه هغه به اولا او راجح وي په نسبت سره هغه معنا ته چې هغه مورد لپاره د اشکال وي نو دا دوه خبرې قرینه او دلایل د دې سوال په قول د بصریانو دا قول راجح قول د کوفیانو دا قول مرجوح د یوې خبرې څخه حقیقت ته ورسېدی دویمه خبره مګه او تاسو ویل اقسام لپاره د اسم نو اسم درې قسمه ده یو ته ویل کېږي اسم عالمي دویم ته ویل کېږي اسم جنسي دریم ته ویل کېږي اسم مشتقي اسم عالمي عبارت ده له هغه اسم نه چې هغه وضع شوی وي لپاره دی یو ذات معینه مشخصه لکه زیدون دا اوس وضع شوی ده لپاره د ذات معینه مشخصه چې حیوان ناطق مع هذا تشخص ده دویم اسم جنس ده هغه ویل کیږي هغه اسم لره چې دا دلالت کوي په یو ماهیت باندې چې صدق د دې په جزئیات کثیره وبند کېدلی شي لکه هغې دپاره مثال اسدونه دا اوس د یو ماهیت دپاره وضع ده چې حیوان مفترس ده خو صدق د دې په ډیرو جزیاتو باندې کیدلی سي په دې اسد باندې صادق دغه ماهیت په دې بلم صادق او په دې بلم علا هاذ القياس په ډیرو باندې د دې صدق کیدلی سي او دریم اسم مشتقی ده هغه عبارت ده لدینا چې دا وضع سوی وي او دلالت کوي په یو ذات خو چې هغه ذات ماخوذ وي سره له بعضي صفاتونه لکه لفظ د ابيض دا اوس دلالت په ذات باندې کوي خو چې هغه ماخوذ وي سره له صفت البياض نه چې هغه ماخوذ وي سره له صفت البياض نه نو دا دلالت کوي په یو ذات چې هغه ماخوذ وي سره له بعضي صفاتونه نو فرق په مابین دغه دروي اقسامو کې داسه چې اسم عالمي مشتمل وي په دوه تعینو او اسم جنس دا مشتمل وي په تعین واحد او اسم مشتقی د سوي چې لا تعین فيه اصلا اسم عالمي مشتمل په دوه تعینو باندې وي یو په دې کې تعین د ذات وي ذات معلوم وي او دویم په دې کې تعین د ماهیت وي لکه ګوره د زید د پاره موږ معنا څه وکړه حیوان ناطق نو حیوان ناطق دا معلوم ماهیت ده تعین د ماهیت هم راغی او دویم تعین د ذات هم راغی چې مع هاذا تشخص مو ویل نو څو تعین راغله دوا یو تعین د ماهیت وی او دویم تعین د ذات وی او په عالم جنس کې هغه تعین واحد راغلی وي صرف په دې کې تعین د ماهیت وي ذات مشخصه معینه نه وي مراد او اسم مشتقی هغه وځسوي دی یو ذات دی پاروي چې هغه ماخوذ وي سره له بعضي صفاتونه مطلب ده چې په یغه کې تعین بالکلیه وینه نه ذات معلوم وي او نه دیغه د پاره ماهیت او حقیقت معلوم وي نو بنا په دې باندې د دروي واړو په مابین کې فرق راغی یو مشتمل وي په دوه تعینو په یو کې یو تعین وي په بل کې تعین بالکل یې وینه دوه خبرې خلاص شولې دریمه خبره ده چې دلته اسم راغلی ده د اسم او د مسما په مابین کې عینیت وی که غیریت نو په دې کې علما دوه ډلې سوي دي د یو فریق رائے ده چې د اسم او د مسما په مابین کې عینیت وي د دویم فریق رائے دا ده چې نه د اسم او د مسما په مابین کې غیریت وي اول فریق د خپل داوی د اثبات لپاره مختلف دلایل ویل دي اول دلیل دا ویل ده چې دا سره اومنه چې د اسم او د مسما په مابین کې عینیت ده و الا نو دلیل بنا کړی په نامه د قیاس استثنایی رفعی سره نو د سی ویل دي چې و الا لما امر الله تعالى بتسبيح اسم الرب لكن تالي باطل فالمقدمه مثله دا خبره ته ذهن کې راغله ما ویلې چې دریمه خبره دا ده چې د اسم او د مسما په مابین کې عینیت وی که غیریت نو په دې مسلې کې صاحبانو څو قول دي دوا یو قول هغه دا چې په مابین د اسم او مسما کې عینیت ده دویم قول دا چې د اسم او د مسما په مابین کې غیریت ده څوک چې قائل دي دي دي چې د اسم او د مسما په مابین کې عینیت ده نو یو یو دلیل بنا کړی د پنمت د قیاسي استثنایی رفعی سره دلیل د څه ویلې ده چې د اسم او د مسما په منځ کې عینیت ده والا لما امر الله عز وجل بتسبيح اسم الرب لكن طالبات فالمقدم مثله وکعینیت نه وای نو پروردگار به امر په تسبیح د اسم د باری تعالی سره نه وکړي تعالی باطل ده وجه د بطلانو تعالی ځکه الله عزوجل قران کریم کې امر په تسبیح او په تنزیه د اسم الرب سره کړی ده ځکه قران کریم کې الله تعالی سي فسبح باسم ربک فسبح بسم ربک وجه دې ملازمه دا څه لازمه ده چې الله تعالی به بیا امر نه کاوه په تنزیه او تقدیس او تسبیح د اسم الرب سره وې ځکه که غیریت وای نو تنزیه او تقدیس هغه د مسما د پاره وي کې د اسم د پاره وي دې خبره باندې پیږي کنه او دویم دلیل ویلای دا چې په مابین د اسم او د مسما کې عینیت ده کچیرته د دې په مابین کې غیریت وای لما قال الله عز وجل ما تعبدون الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم لكن طالبات فالمقدمه مثله دلیل د څه ویلای دا چې د اسم او د مسما په منځ کې عینیت ده کچیرته د دې په منځ کې غیریت وای پروردگار به دا خبره نه وکړي چې ما تعبدون الا اسماءنا تعلیق خو باطل ده ځکه الله خدا خبره کړې ده وجه د ملازمه دا څه لازمه ده چې بیا به الله تعالی دغه امر نه کاو وی ځکه که اسم د مسمانه مغایر وای نو عبادت څه کېدلی سي هغه د اسم کېدلی سي کړي مسما هغه خو د مسما د پاره کېدلی سي هغه خو د هغه ذات د پاره کېدلی سي هغه خو د اسم د پاره نه وي خو چې الله تعالی ویل چې ما تعبدون الا اسماءنا نو عبادت خو وی د مسما د پاره نو معلومه ده چې د اسم او د مسما په منځ کې هغه عینیت راغلی یو شی ده عبادت د اسم د عبادت د مسما ده عبادت د مسما ده عبادت د اسم ده په دې خبره باندې پوه شئ دریم دلیل دا ویلی ده چې د اسم او د مسما په مابین کې عینیت راغلی ده ولې که چیرته عینیت را نسی د دې په منځ کې ته قائل دی غیریت سي نو بیا به لازم سي خلو د ذات د باری تعالی لصفات کمالیونه لكن تالي باطل فالمقدمه مثله وجد بطلان تالي خلوة د ذات د باري تعالی خو له صفات کمالیه و نه باطله ده، ځکه چې خلوة د باري له صفات کمالیه و نه وکې نو تاسو ته قانون منطقي معلوم ده چې رفع د احد النقیضین دا تقاضا کوي د تحقق د نقیض اخره چې صفت د کمال دی ورنه لري که خو صفت نقصان به ثابتېږي تعالی الله عن ذلک علوا کبیره وجه د ملازمه دا څه لازمه ده چې کچیرته دا اسم د مسما نه غیر کې نو بیا به خلوه د باری تعالی له صفات الکمال نه راسي نقص به ثابت سي لپاره د باری تعالی په ازل کې وی وجه د ملازمه دا ده چې اسماء د باری تعالی دا صفات د باری تعالی دي اسماء د باری تعالی رسته مسله شریعه قید کې راسي مفصله اسماء د باری تعالی دا صفات د باری تعالی دي نو اوس دغه اسم که ته دې باری تعالی دې مسما نه غیر کې خو د غیریت معنی دا ده چې مسما قدیمه ده او دغه اسم دا به حادث منی نو صفات دې باری تعالی دې حادث ومنل والعیاذ بالله نو د حدوث معنی دا ده چې اول نو بیا پیدا سوي دي نو چې اول نو نو چې صفات الکمال نو خو معلومه ده چې صفات النقصان نو نقص په ازل کې د باری تعالی لپاره راغی تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا دا درو دلایلو باندې څه پوه شوي ځان واخیستم دویم پری خبره دا کړې ده هغه یې چې نه د اسم او د مسما په مابین کې غیریت ده دلیل بنا کړی په نمد د قیاس استثنایی رفعی سره نو ویلې دي چې د اسم او د مسما په مابین کې غیریت ده و الا فیلزم اجتماع الامرين المتنافيين لكن طالبات فالمقدمه مثله وجه د بطلان تعلی خو ظاهره ده اجتماع د متنافیینو محاله ده ځکه اجتماع د متنافیینو دا مستلزم د ارتفاع د متنافیینو لره ارتفاع د متنافیینو محاله ده ځکه شی چې کله ته د خپل نقیض سره واخلې نو دا له قبیلې د امور عامه شامله ونه ګرځي نو بیا لازمي ګرفع د امان عن الحس منطقي خبره خو بهر په کيف خبره دا ده مختصر کوو يې اوږديږي نو موږ يايو چې بيا لازميږي اجتماع د امرينو متنافيينو تالي باطل مقدمه مثلا وجه د بطلانو تالي خو ما ويل ظاهر د اجتماع د متنافيينو محاله ده وجه د ملازمه دا څه لازمه ده چې کچیرته د اسم او د مسما په منځ کې عینیت ومنو نو بیا به لازم چې اجتماع د متنافیینو وې وجه د ملازمې دا ده چې ډیر واري صاحبانو دسي وي اسم وي خو مسما یې نه او ډیر واري دسي وي مسما وي اسم یې نه وي چې اسم وي مسما یې نه وي کل عنقا اسم موجود ده مسما یې چالي دلې ده چې دسي یو مرغه به وي چې د مشرق نه به تر مغرب پورې وزر رسیدلی وي نو اسم ګوره موجود ده خو مسما نسته او کله مسما وی اسم نه وی کطفل فی مبدا الولاده تازه ماشوم پیدا سی یو ورځ دوه تیری سی مسما موجود ده اسم نسته نو اوس که د اسم او د مسما په مابین کې موږ عینیت ومنو نو ګوره اسم موجود ده مسما نسته نو که ته یایې چې د دوی په منځ کې عینیت ده، یو شی معدوم او موجود وګرځېده، کون د شی واحد موجود او معدوم دا نه ده مګر اجتماع د امرین او متنافیین ده. دویمه خبره دا ده چې د اسم او د مسما په مابین کې عینیت نشته و الا فيلزم تكسر الواحد او وحده الكثير لكن طالبات فالمقدم مثله دویم دلیل یې دا ویلی ده چې د اسم او د مسما په منځ کې عینیت نسته ولې که د اسم او د مسما په منځ کې عینیت راغی نو بیا به لازم سي تکسر د واحده یا هغه وحدت د کثیرینو څنګه کله کله د سوي چې یو مسما وي د دې لپاره ډیر نمونه وي د یو سړي ډیر نمونه وي د یو شخص لپاره ډیر اسامي وي نو اوس دغه مسما یوه ده که ته قول په عینیت باندې وکې نو یا به دسی یای له دې طرف نه به اخلې چې د اسم له مسما سره عینیت ده نو چې عینیت راغی نو مسما خو یو ده لهدا دغه اسامیم یو شی وګرځیدل نو وحدت د دغه کثیرینو بما هو کثیرین راغی کنه او دا هم محال ده او کته یا اتنا د دې مسما له خو را خلمه زم چې دا مسما او اسم یو شی ده نو اسامیو کې خو تعدد او کثرت مسما یو و نو تکثر دی واحد بما هو واحد راغی کنه یو شی و ډیر وګرځیده نو تکثر دی واحد وحدت دی کثیر بما هو کثیر دا دواړه امور محاله دي دا هم نسی کېدلی ثابت سو دا خبره چې په مابین د اسم او د مسما کې عینیت ده دریم نه غیریت ده دریمه خبره دا ده چې د اسم او د مسما په منځ کې عینیت نشته بلکې خامخا د دې په مابین کې غیریت ده و الا فيلزم اجتماع الامرين المتقابلين لكن تالي باطل فالمقدمه مثله وجد بطلان تالي خو ظاهره ده ځکه متقابلین ویل کېږي دی لره چې الا یجتمعان فی محل واحد اصلا چې هغه یو ځای کې نه جمع کیږي او دلته خو دواړه یو شی وګرځیدل په یو ځای کې جمع شولو وجه د ملازمه وی اسم چې اسم بلل کیږي دا په نسبت سره مسما ته مسما چې دغه مسما بلل کیږي د اسم د پاره بالنسبه الى ذلك الاسم نو د دوی په مابین کې تقابل د تزایف ده د دوی په مابین کې تقابل دې اه تضایف ده نو بنا په دې باندې که چېرته موږ دا ویایو چې د دوی په منځ کې عینیت ده نو اجتماع په مابین د امرینو متقابلینو کې راغله که نه او دا هم محاله او باطله ده نو ثابته سوله چې د اسم او د مسما په مابین کې غیریت ده نه عینیت څو دلایل ویل څلرم دلیل دا ویلې ده دا څه لازمه ده چې د متباینو مقولو په مابین کې به هغه یووالی راسي عینیت به راسي په وجه د ملازمه دا ده چې اسم دا مرکب وي له اصوات او حروفونه اسم مرکب صاحبانو زید زا یا دال نو دا مرکب د اصوات او حروفونه اصوات او حروف دا له مقولې د عرض نه دي او مسما د دې لپاره هغه ذات د جوهر ده هغه له مقولې د جوهر نه ده نو دوه مختلفې مقولې راغلي کنه که ته قول په عینیت باندې وکې فیلزم اجتماع المقولتين المتباينتين في شيء واحد لكن طالبات في المقدمه مثله څلور دلایل شول پنځم دلیل دا ویل نه چې کچیر ته د اسم او د مسما په مابین کې عینیت شي نو بیا به لازم وسی حلاوت عند تلفظ بالعسل والإحراق عند تلفظ بالنار لكن تالي باطل فالمقدم مثله وجه د بطلان تالي خو ظاهره ده ځکه موږ عسل یادو په ځبې کې خوږوالی نه وي موږ نار یادو په ځبې کې احراق او سوځېدل نه وي وجه د ملازمه دا څه لازمه ده چې بیا به حلاوت او احراق راته وی وجه د ملازمه دا ده چې کچیرته د اسم او د مسما عینیت وای نو د مسما کار دا ده چې هغه اصل لزب سره ولګيږي زب کې خوګواله راځي ور لزب سره ولګيږي په هغه کې احراق او سوځیدل راځي نو کدا اسم عین هغه وای بیا خو په کار دا ده چې دغه اسم تا یادولې نو حلاوت احراق ثابت دی حالان کې دا خو یو نه ثابتېږي نو بیا ثابته شو دا خبره چې په مابین د اسم او د مسما کې غیریت ده نه عینیت حق قولم قول ثاني ده چې په مابین د اسم او د مسما کې غیریت ده نه عینیت ده نو حقیقت به کله راسي چې دی غوی د دلایلو نه جواب وکړو چې جوابونه کوو د خبره دی بس یې صرف دلایل درې دلایل هم یو فرق ویل او پنځه دلایل هم بل فرق ویل